الله د پیغمبر د الله پاکی سرا گمراه شوی په گمراه ښکارا باندې و استقول للذي انعم الله عليه او کلا چې وی تاغه سړی تا چې نام کړه والله پاغه باندې د ایمان او تا نام کړه په د باندې د آزادولو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ چې وختي ما داغه واقعوي هم سه کاله ګټه او جګه او سات ځان سره بی بی دې حرت زینب په هغه باندې واده وه د نبی علیه السلام د ترور لور وه او نبی علیه السلام اغلا کړي وه چونکه دې خو غلام آزاد شوی او هغه خاندان نوا خاندانی خزوا نو خامخا فرق وي بیا هغه کور بیا سمې نه خوري چې جوړا یو شان نه وي نو خامخا سنا سا سر راځي کور رواني ده نبی علیہ السلام ورته ځان سره یو ساته وتوفی فی نفس کا پټول تا پزړ کیا خبره چې الله کار کوم کې واغیلا نبی علیہ السلام یې اسنه دې طلاق کی او ما ته ترور ویلو چې ما خو تا ته ویلي وو ستا خوښه ده نو تا دله کړې وه نو زه به بیا څه وایم اکثر چې واده یې کېږي تا ته وایي ما له ځایه وګوره جینای نه ودیږي وایي به دې له ځایه وګوره خو چې کله ته له ځایه وګورې واده وشي نو بیا به تا ورکړې وه نو بده به تا پسې وایي ښه به د هغې ځان لګي تا ورکړې تا راله کړې وه نو نبی علیہ السلام دې نه یریدو چې اسنه بیا را د ترور وای چې تا ور کړې وا وتخش الناس یریدی د خلقنا چې دای برانه خپشي ملامت به می کی والله واق وان تخشاو والله لایک دې چې یریږي دا غنا کلا چې پورا گاور دې زید د دین خپل حاجت په نکاح باندې درکمنګا تعالی دا زوجنا کا دا زینب نکاح اسمانونو کې تړلې شوی دی او په دې باندې فخر کو په نورو خزو چې زما نکاح په اسمانونو کې تړلې شوی تاسو نکاح بنیانو تړلې دی او زما نکاح په اسمانونو کې تړلې شوی دی زوجنا کا خپلی کا باز درګه منګا تا اکثر داسي خزي خبرې کوي خپل کې کلا کلا هغه به وي زما نکاح اسمانونو کې تړل شوی دی ماریا قبطیه د قبل ما وا یا ورځ نبی علیہ السلام کور تراغه هغه خپه وا جړلې نبی علیہ السلام ورته ویولې ودا نور راته چې موږ د نبی علیہ السلام د خاندان نه یو اته خو د بل ځای نه راغلي نو نبی علیه السلام د هغې زړه ساته ګوره د هرې بی بی زړه یې ساته نو هغې ته وایي وایي ته ورته وایه چې ستاسو د یو پیغمبر د خاندان نه یې زما تر هم پیغمبر و نیکه مې هم پیغمبر و ځکه حضرت موسی علیه السلام پیغمبر و حضرت هارون هم پیغمبر و نو زما تر او نیکه دواړه پیغمبرانو نا خوشاله شوه کلا چې پوره کی دا غینا حاجت او دې حکم دا الله کی دن کې ما کان علی النبی من حرج نشته پیغمبر باندې ستان سیا هغه سکه چې مقرر کړ دی الله دلا طریقه دا الله دا په هغه سانو کې تیر شوی په خوا وکان امر الله قدرا مقدورا دې حکم دا الله په اندازان دا شوه الذين يبلغون رسالات الله هغه کسان چې غیر صحیح احکام د الله او یریږي د الله نه نه یریږي دی او تر نه بيد الله نه وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب ناک نه دی محمد علی السلام پلار دی او تند سړو استا سنا د نبی علی السلام درې ځامن شویو او درې واړه وفات شویو په وړوندوالي وفات شوي دي ما كان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دې مسکه مشابهت راشي نوم سره خوشاله منګه د پیغمبر د خپل خاور ته نه رسو زمان دوړ وړوالي کې وفات شوی دی یو ځل می وفات شو دا الله غزاد دے چاپ یصلی علیکم چې رحمتونه لګي په تاسو باندې او ملائک دعا د رحمتونو کوي دیر پارا چوخی تاسو لرا دا تیارو نرنا تا وکان بالمؤمنین رحیمہ او دې په مؤمنانو باندې مهربان بیان کوونکې د توحید او زیر ور کوونکې منون کولا ير ور کوونکې نه منون کولا وداعین ال الله او دعوت ور کوونکې دین د الله تا دای او توي مدعی و تنه ویلې مدعی روغه کول شي دای روغه نشي کوله لکه زما په یو سړی شل روپای دي زه د تواما چې ته ورشه وې هغه ته ووايه زما هغه شل روپۍ راکه زه داعي يم او دی مدعي دی، دی داعي دی زه مدعي يم ما دی ولېږه دی لاړ هغه ورته وايي چې اتلس درکومه دا دوه راته پرېږده دی ورته دا نشي ويلی چې ټيک ده دی خو داعي دی زه به ورته وایم چې ټیک ده زه مدعي مدعي الله دی الله چې کومه خبره کړې ده هغې کې ته تېر و بېر نشې کولی دا داعي او شمع روخانه او زیر ورک مومنانو تا په دې خبره باندې چې دی لده د الله د طرف نه فضل لوی الله وی مومنان لبلوی فضل کوم په لوی فضل ورکوم دنیا به هم خی اخرت به هم خی ولا تطل کافرین والمنافقین ممنا د کافرانو د منافقانو او پرې د دې بدره دا آزاو دی به کوي بدره دی کنځل به کوي بتهمې به لګوي الزامونه به لګوي پرېږده دی بدره دی وتوکل علی الله ځان وسپاره په الله باندې او کافی دی الله ذمہ دار یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کلا چې په نکاح باندې علی مؤمنانه او بیا طلاق ورګوي دی لا مخکې د لاس ورلو نه دی لرا نشته تاسو لا په دای باندې عدت چې دای به عدت تیرې هغه لرا خزر په نکاح واغستا یو ځای شوه نه یو طلاق دی ورک پاغه عدت نشته فمتعوهن جو جام ورګی دیلا وسرهن سراحا جمیلا او پرې دای دی لرا په پرې خودو خستا باندې نام خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایو النبی هو پیغمبره منګه روا کړی دی تا لره بی بیان استاغا چې تا ور کړی دی هغه لره مہرون اند دایو یو ممهورا چې مہر ور لور کی په نکاح والے دویم و ما ملکت یمینو کا او هغه چې واقدار دی الله سن استاد غیو دا غنا چې غنیمت کړی الله په تا باندې مملوکا چغوین زاده دا څلور قسمه تاله روا دي په دې څلورو قسمونو کې چې سوره کې عام مؤمنان لا څلور خزه روا دي پیغمبر لا څلور قسمونه رواو په دې څلورو قسمونو کې چار سوره کولن سو کوئی نه وي سو کوئی دیار لسوي بهرحال او دا ډېر خزه ولاولې رواوي دا نه چې نبی علیه السلام معاذ الله ډیر شهوت و نه نبی علیه السلام چې شهوت د پاره کول بیا به جنکای کړي وي یا طلاق شوی کړي دي یا کونډي کړي دي ها حضرت حضرت عائشہ یا بل داسې اپ کې جنا جنکای وی نور هو ټولي یا کونډي او یا طلاق شوی کړی دی دا یې سلا ګوري هغه د خزو ډیر شوقینو معاذ الله نه ورپسې وایو ان اراد النبی یسترجع کرا دو کی پیغمبر چې په نکاح باندې والدی لا خالصتا لک من دون المؤمنین یوازی خالص دی تعالی را دا سلور قسمه بې د مؤمنانو نه مؤمنان له سلور خزه روا دي تا له سلور قسمه روا دي قد علمنا ما فرضنا عليهم تاکي سرا پويو مونږه پاغا چې مقرر ګړي مونږه پدایو په بار د بی بیانو د دای کې او هغه چې واګدار دی لا سونه دای دا غي اوس دا سلور قسمه پیغمبر لا رواشو خزي چهار سو را کوړي ولا رواوي ولي وجه وای لکه لا یکون علیک حرج دې د پاره چې نشي تا باندې تنگ سیاب بیان د مسله کې ازګه خرګنای به ډیر شي نو چې کومه علاقه تعزیز خرګنای به دې پکې نو کته ما سره بیانې نو خرګنای به در سره ولاړی خرګنای سړی سره ودری نسب علی ډیر کم ودریږي اکثر سړی لخپی وای سرګنای سړی سره ودری سرګنای مې الله ډېر کړی چې ما کم ځای کې خدمت د دین کې نو غي بدر سره ولاړی وکانا الله غفور الرحیم او دی الله بهون کې مهربانا ترجی من تشاء منون شیخ القران چې کلا مسله کولا زمونږ لوی خاندان دی طاقت دی خو په هغه کې څه لږ کسان وو چې هغه شیخ سره ودرېدل اکثر خلاف وو نور خو کله ټول خلاف وو و چې شیخ القرآن به جیل ته بوت نو زما نیکو د مور د طرفه نیکو او هغه ډیر زورور سړیو په جرګه کې باغ چې خبرو کړم چا بنه ماتولا کاکا به ورته وي هغه ته به خلکو کاکا وي چا چې به ورته بابا وي نو هغه به وهو زه بابا یم بابا خو بوډا ته وای زورور سره د لوی خلکای به چولې وا اکل اکل به پټکي والے و نو به شیر قران په ستا وراته او بیا شیخ القرآن چې جومات جوړو نو داغه په ځمکه جوړ کړو دا زړه مدرسه چې دا نو سرګنای سړی سره اولو دریږي نسبم ور سره ودریږي نسبم ور سره ملګرتیا کوي خو پای کې کله کله زد راشي دا زمنګ د نسب نه دی موږ به د تابعداري کو دا زد پکې راشي او ما او د کې سفرک دی وایو فلا جنا علیکا نشته ګنا پتا باندې ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا نږدې دیتا چې هغه بشي سترګې د دایو چې تا ته وې ستا نکاح کې د خیر د نور سره غواړم لکه سودا وته ویلو دې څلورو قسمونو نه علاوه الله روا نه دي او په دې څلورو قسمونو کې که سورا کې نو کوا لا یحل لک النساء من بعد روا نه دي تعالی بی بیانې پس د دې څلورو قسمونو نه ولان تبدل بهن او نه روا دي تعالی را چې بدل کې په دې باندې د دې بی بیانو نه او نورې بی بیانې چې د دې سالورو صنفو نه یو طلاق کی او بل په نکاح والے چې د دې سالورو صنفو نه نه یو نو دا الله نه دی روا ولو جبک حسن نا اگر که تعجب کې ورځي تعالی را خایس د دیو مگر هغه چې واګدار دی لاسونه ستاده غي وکان الله ولا کل شی رقیبا او دی الله پارشی نگهبان لسم خطاب امت تا یا ایو الذین آمنو و مومنانو مدن نکی گئی کورنو دا پیغمبر تا مگر که اجازه دکرشی تاسو تا طرف د خوراک تا چې نه کتون کی تاسو انا هو پخوالی داغی تا نو دی خو ډوړای خوړلې وا وایزا سالتمون متان کله چې غواړی تاسو دین سامان غواړی د دې بیبیان نه خوا د پر دینا دارنګ کې دل پاکوال د زړونو تاسو د زړونو دایو وما کان لکم او ندی مناسب تاسو لا چې تکلیف ورکړي پیغمبر د الله تا او ندی روا تاسو لرا چې په نکاح والی بیبیانې ده پس د دنا چاره یو نس د قران دی دی وای د پیغمبر بی بی زکا بل چاله ناروا و چې هغه ژوندې ده په قبر کې و ژوندې نه دا نس ده د قران ولان تنجو ازواجه من بعد ابدا ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار تاسو په نزا الله باندې لوی ګناه ده ځکه دا د ادب خلاف ده ان تبدو شیان که سرګندوي تاسو یو شی یا پټوي تاسو دې لرانو یا کینه الله دې پار شي باندې پوا لا جنا علیهم نبی ابائهم نا نشته دې ګنا په دای باندې پراتلو د پلارانو دای کې نه د زامنو دای کې نه د رورو دای کې او نه د زامنو د رورو روینو کې او نه د خورایونو راتلو کې سا او شاباس وای په پیغمبر باندې وسلمو تسلیما او گردان کې دای حکم د پیغمبر ته گردان کې خدلا درود شریف هغه ما په نبی علی السلام افرین شاباسه ویل دي درود په وایا ان الذين يؤذون الله ورسوله یقینا هغه کسان چې تکلیف ورکړي الله او پیغمبر دا الله تا پلان کړی دی الله د ایله دنیا او آخرت کې او تیار کړی دی لرا عذاب سپکون کې هغه کسان چې تکلیف ورکړي مؤمنانو سره او مؤمنانو خزوتا به داغه نه چې دای کړی دی او کار نه کړي او ته پیسې بدنامي لاګي یا ایها النبی یولسم خطاب نبی علیہ السلام تا اے پیغمبر وای بی بیان استاد لونو استاد خزد مومنان تا یدین علیهن من جلابی بهن چې تاو کی بزان باندې چیلونا جلباب هغه غټ صادر ته وای مونږ ته چیل وایو څوک وته پړونه وای څوک وته بورقه وای او بیا د هر ملک پر خپل لباس ته ذلک ادنی دا نږدې دي تا چې دوی به ونه پېژندې شي نو تکلیف به ورنکړې شي دوی لا او دی الله بخونکی مهربانه لا الا میانتا المنافقون که مونږ نشو منافقان او هغه کسان چې زړونو دا غي کې د مرض مرض چې پردو خو ته ګوري طریقه دا الله دا پاکستانو کی چی تیر شوی دی پخوا او بنومی طریقی دا اللہ لبدلی دلا چاچه دا خدای دا حکم خلاف کرده اللہ سزا ور کرده یا سالو کن ناسو انی سا تپوس کئی ستانا خلق پا بارا دا قیامت کی دا دی ربط ما سبقا سرسده مخکې آداب د پیغمبر خودل تکریم او عزت د پیغمبر اوس د قیامت خبر راړه اشاره دیتا چې د پیغمبر عزت او احترام کوا بی عزتیونه کې خو ګوره اسنا چې د خپل حد نه زیات لاړ شي اسنا چې توای پیغمبر عالم الغیب دی په غیبو پوهیږي او زما د حال نه خبر دی نه نه پیغمبر ته د قیامت پته هم نشته یا سالو کا ناس و نسا تپوس کئی دانا خلق مبارد قیامت کے وای بیشکا علم دزی دا اللہ سخا دے وما یدری کا سپو گتا لرا لالا ساعت تکونو قریبا شاید چی قیامت وی نیز دے ان الله لعن الكافرین یقینا الله پلانت ګرځي کافران او تیار کړي دایل جهنم همیشه به بدی کې همیشه او بنو وی دای څوک دوست او نسو ګمدادی چې دا الله نه به اخلاص کی یوم تقلب وجوه فی النار یاد کا غرض چړو له بشي مخونه د دې پور کې نو آی بدایو یا لیتنا هاي هاي رکاوې دې مونږ لرا چې مونږه تابعداري کړې دا الله او د پیغمبر دا الله قیامت کې به ارمان دې چې مونږ د قران او سنت تابعداري کړې وې دنیا کې به د پیر په سر ځان وجه قیامت کې به الله په لعنت کې ماته غلط لارې خېلې وي چرته خدا ته د خدای کتاب نو خېل خپل نو ورته نو یا ایو الذین آمنو وا مومنان لا تکونو کالذین ازو موسی مکه گئی پشان دا کسانو چغی تکلیف ورک موسی علیہ السلام لا ځکه بنی اسرائیل وی دا موسی وعده نه کوي وعده خو هغه کړه خو خزه خورته پاتې شوی و وی وعده نه کوي نو هغه به دا بیمار دی اچ دا وعده لایق نه یو دا بیمار دی او دا خنسا مشکل له او دا دی دی وعده نه کوي نو صفائی کې دارا موسی علیہ السلام په دریاب کې لامبل او کپړې په ګټه باندې کې خو دې لنګې والي او کپړې په ګټه یې خېدي او ګټه روانه شو کپړې ته نو تختولې موسی علی السلام ورپسې منډه وای او خپل امسای راغسته او ورپسې دی او اواز کوي صوبي الله جار صوبي الله جار ګټه زما جامې راکا ګټه زما جامې راکا او ګټه ورخوشي دا کپڑے به پرتی دي موسی عليه السلام ورپسې دي او هغه ګټه د بني اسرائيل یو مجلس ته لاړه دای خو قتل چې ګټه را روانه ده موسی عليه السلام ورپسې را خوشي دي نو قانون دا دی چې ناجوړه بیمار کون سا مشکل چی موږ ته اجرا وایو نو هغه منډه نشي والي دا اجرا غوندي دي چې منډه وای دا سدا چې بکې او دا د تلو نه یو او چې روغ سړی تکړه هغه لکه د سیلای رواني نه رواني نو د منډې نه یې پته لګي د روغ. نو دوی چې وکتل چې هغه خو داسې را روان دی، دوک را روان دی پښتانه وایي، تېز، کلک، ځمکه ځمکې له خپه را بغي او را روان دی، دا خو بیمار نه دی، هغه صفایي الله وکړه. یا چې جا کپڑے ته واغسته نو همسای ورته ونیول او غټه یو سو لخته والا جذباتی سړیو یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو مکه گئی بشان دا کسانو چې تکلیف ورک موسی علی السلام لا نو خلا بچ کا الله دلر داغن چې دی ویلی و وکان عند الله وجیها یاد سامری چغه سامری وی موسی علی السلام فنسیا الا دلته دی وغیر کړه هلته تل خبرې کولی موسی علی السلام بسې نو الله موسی علیہ السلام داغه نخلاص کا او سامری اخکارا کا چې بیا دغه څه پمن ناستو سو کې خواله نتل فبرا الله مما قالو نو پاک الله دل رضا نه چې دی ویلی و وکانا عند الله وجیها او دې پنځ د الله باندې مخوریز وجی مو ته مخوریز وایو چې کم خوازین خپل کار استې شي باز سړی کار نشي استې نو دله به هر وخت ټیلا ورکې او چې څه په زیلېږي جی هغه کارو نشه د د لاس کار نګي او مخاورز اس کار په سلېګا نو کارو باسي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وا پیغمبره دولسم خطاب نبی علیہ السلام ته او چا چې اطاعت وکړ د الله او د پیغمبر د الله تاکي سره د کامیاب شپ کامیاب لویا ان عرضنا الامانه دا آیت لک مشکل له خیال کوی اول ځان مان کوم دا لیکي ما منګه پیش کا امانت په اسمانونو او زمکو فابین ان يحملها نو انکار وک اسمان نو زمکو چې اوچت کی دی لارا حمل چتولو ته وی لیکای ما واشفقنا منها او یریدل د دې د اوچتولو نه دا الله امانت یو چت نکړې شه وحمل الانسان او چت کدی لره انسان انه کان ظلوما جهولا نو دا انسان دې ظالم او جاهل نو سم مطلب الله امانت او وعده کو اسمان او زما کو تاغه انکار وکړو چې مونږه نشو چاتول مونږه نشو وړي او انسان وړ نو انسان ظالم جاهل شه دې سم مطلب دا بیا د الله امانت او چاتول او هغه سر تراسول دا ظلم دی د آیت معنا څه شو دویم دا چې اسمان او زمکه انکار وکړ د امانت اغستونه او چتولونه نو سوره حامیم سجدا یو لسم آیات لګو ګورئ آیت نمبر 11 او دلتا احزاب کې خوې چې هغه انکار وکړ آیات مشکل شه حل دا دی حمل په معنا د اوجتول هم راځي او حمل په معنا د خیانت او د نقصان هم راځي حاملې ته حامله د دی وجوي یا د دی وجي چې هغه بچي په ګډه اوچت کړي یا د دې وجه ته حامله وي چې دې نقصان کړي په هغه نطفه کې او بوي او د دې په ګډه کې هغه نه وینا جوړه شو اډو کې جوړ شو تر باندې اگر وانه شو نو حمل په معنا د نقصان او د خیانت اوس معنا خیال کوی اسمان وی الله تعالی ته وی بره ودرېګه بره ولاړ دی زمکه وی ما ته دی ویلی کته او غړېګه غړې دلم غر ته وی ما ته دی ویلی ودرېګه زه ولاړې ما فابین ایحملنا نو د انکارو کو چې نقصان وکي پدې کې واش فقنا منا وی اری زر د دې نقصان نه وحمل الانسان او خیانت کو انسان منافق انه کان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات چې سزا ورکړي الله منافقانو سړو منافقانو خزوتا انجام بيدای والمشرکین والمشرکات مشرکانو سړو مشرکانو خزوتا او مهرباني کوي الله په مؤمنانو باندې او مؤمنانو خزو باندې وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخونکی مهربانا سورت کې دولس خطابات نبی علیہ السلام تا دولس خطابات امت د پیغمبر تا او درې مثالونه ذکر کول څنګه چې او خېټه کې دوه زلونه نشي کېده یو عالم کې دوه الهان نشي کېده یو امت کې دوه پیغمبران نشي کېده او څنګه چې پردې زیه زیه نشی کېده غیر اله اله نشی کېده غیر نبی نبی نشی کېده څنګه چې خزا مور نشی کېده غیر اله اله نشی کېده او غیر نبی نبی نشی کېده دا درې مثالونه هغه پیش کړ او رد رسم باطل یو کو په واقع د حضرت زید باندې اذان کوي چې مسکو